ته چې هغه علما دي بني اسرائیل ورته وی اهل کتاب دي نو هغه ته دعوت ورکړي او د دغه دعوت خلاصه دا ده چې ما تاسو ته وی چې دوی خو بنیادی د اعبدوا ربکم دعوه منله ځکه يهود اهل کتاب لیکن دا خبره چې په هغه دعوه کې څه نقصانات دوی راوستي دا غي نقصانات د ادارې د پاره دوی ته یو اصلاحي پروګرام یو اصلاحي پروګرام ورته چلی او هغه اصلاحي پروګرام فنه اوامرو نه حکمونه دي او پنځه نواهی پنځه سیزونه داسې چې دا غي نه منع کوي چې دا بنه کوي هغه کې پرون د اذکرو نعمتي یو امر چې کوم دین هغه ذکر شو د بنی اسرائیل هغه معنا عامد تکړه وا اذکرو نعمتي التي انعمت علیکم یاد کی زما نعمت ما تاسو ته وی نعمت دې دا کې مفرد راغلی دی خو جنس ته په معنا د چا سره دی د جمع سره دی نعمتي زما انعامات یاد کړئ او د ذکر نه مراد په دې ده کې کم ذکر ده د ذکر نه مراد په دې ده کې ذکر القلب ده یعنی زمان نعمتونه یادوي هیروي ما غفلت ته مکوي به خبره کیږي چې نه ما هغه ځان سره رايات کړي التي انعمت عليكم هغه نعمتونه چې ما انعام کړې پتا سو باندې چې ما درکړي تاسو ته نعمتونه نو په دې کې دې طرف ته اشاره شو چې یو د نعمتونو خالق نه مفقط بلکې د نعمتونو ورکون کې هم زیم نو ما خو منې کنه انعامتو په څه کوي او علیکم کې دې طرف ته اشاره شو چې والکا غیرت چې کوم دنو هغه پکار دی غیرت دا دی چې په څوک پتا باندې انعام وکي او احسان در باندې وکي نو بنده دا هغه احسان دا کوي نو دا انعام نکړې ده پتا سو نکړې ده بیا نو زما دعوه اول نه منی زما خبره اول نه منی چې درته هم چې اعبدونی یوازې زما عبادت کوي او کوي تاسو بیا ول غیر الله عبادت کوي د غیر الله طاعت کوي دا ول کوي نو دغه د پاره د اعلی چې کوم بیا راوستو لاساره الغیره د پاره د راوچتولو د غیرت دی دا علیکم چې کوم جن دایری د پاره ذکر کوم او پرون مې ته ویلو چې ته اذکروا نعمتي وای او په امت محمدي صلی الله علیه وسلم کې سوي فذكروني ما یاد کړئ الته اذکروا نعمتي نه وای زکات امت محمدي دا غوي درجه اوچته ده دا غوي نظر په منعم باندې ده په الله باندې ده هغه ته فذكروني ما یاد وای او دلته وای بنی اسرائیل چې کوم دی هغه د امت محمدی نه پلان دی درجه کې دا غوي نظر په نعمتونو دی نو غوي ته وای اذکروا نعمتي یاد کړئ نعمتونه زما التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي او وفاء کوي پوره کوي وعده زما عهد دې دا کې جنس ته او دلته کې مراد ته جميع العهود دي ټول وعدي چې کوم دینو هغه ته مراد دي حاجی زما وعدي پوره کوي ایفا چې کوم دې یو شی پوره کول په کامل درجه سره وفاء العهد معنی دا ده چې یو سړی سره تا کوم وعده کړی وي هغه وعده چې کوم دنو هغه شان کې وکي هغه ته وفاء العهد ویل کیږي په مقابل کې نقض العهد دی چې هغه مخکې تیر شو الذين ينقضون عهد الله کې او بیا دا وفاء العهود ما تاسو ته وی د بنی اسرائیل په باب کې دا ډیر راځي ځکه چې بنی اسرائیل درې غټ نقصاناتو یو څه شی او نقض العهود دویم نمبر څو دویم نمبر چې کوم دنو هغه اتخاذ الاحبار والرهبان اربابا احبار او رهبان چې کوم دي دا غي ارباب جوړول دي او دریم نمبر ترک العمل بالکتاب والتحریف فيه دا عمل بالکتاب پر خودل او پاره کې څه کول تحریف کول دا درې د دوی مرزونو نو ټول نه اول چې دوی ته ذکر کړو وی او فو بعهدی زما وعدی چې کوم دین هغه څه کوي هغه پورا کوي د الله تعالی وعدی د بنی اسرائیل نه کمی اغستوي د الله جل جلاله د بنی اسرائیل نه متعدد وعده اغستې دي سورته بنی اسرائیل او پورته مو کس تاسو د برا اتور اغشین غر خذو ما اتیناکم من دتوی واخلی اغه چې مونږه درکو به قوت په قوت د عمل سره واذکروا ما فیه او یاد کئ پدې کې اغه تور یاد کئ ما اغه فيه چې په تورات کې دي لعلکم تتقون دې پار چې تاسو بچ شئ د عذاب نه نو یو وعده سوا یو وعده ته غسته چې په کتاب باندې به عمل کوي دی او کوي دی لا تعبدون الا الله یو داو چې عبادت پنه کوي د غیر الله وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره به هیګړه کوي وذل قربا رشتہ داران سره ول یتاما یتیمانان سره ول مساکین مسکینان سره وابن السبیل او ول مساکین وقولوا للناس حسنا خلق سره به خیر خبرې کوي د دین خبرې بکوي واقیموا الصلاة پابندی به موږ کوي وات زکات زکات ور کوي ثم تولیتم الا قليلا منکم وانتم معرضون په دې آیات کې څو وعده ذکر کړی یو دال چې د خپل مسلمانانو ورونو ویني بنه تو یوي قتل بنه کول او دویم کاردار چې یو بل بده کورونه نو باسي دا د بنی اسرائیل نه دا وعده واستوا بل وعده رست په دې بل آیات کې پس راځي ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان الکه چې مسلمانانو د پاغه ټیم کې مسلمانانو کنه بنی اسرائیل نو چې تاسو د مسلمانانو په خپل مینس کې خو بلانجی را دی اول باغ نه کوي هغه خو بخود نه کوي خو د کفر سره به د بل چا سره به د خپل مسلمانانو خلاف نه وریږي د بل چا سره به ثم تظاهرون علیهم دا کی اشاره ده چې مظاهره به نه کوي یعنی مدد به نه کوي د بل چا د خپل د خلاف د خپل مسلمانانو خلاف دغه رنگ سورت آل عمران راو باسی آیت نمبر 187 یل تبل واده ده خجی تاسو به واضح بیان کوي خلکو ته تورات ته واضح بیانوي ولا تکتمونه د دې مسلې باندې پټوي فنبذوه وراء ظهورهم نو دوی وګرځول دا تورات رستلو شاګانو عمل به پرې خودو بیان داغه پرې خودو واشتروا به ثمنا قليلا وای غست پاغي باندې مال لګو فبئس ما یشترون نو بد دی غشی چې دوی غست دی سورته مائده دولسمه آیات ګورئ پاګه مسی پارا کې الته بل وعده ده هغه ما ته کړی ده آیت نمبر 12 ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا اغست الله تعالی پوخلو د بني اسرائيلنا وبعثنا منهم 12 نقيبا او مقرر کړو موږ له دوی نه دولس کسان نقيبان مشران جوړ کړو لاکفرن عنکم نو خامخا د بلریکم تاسو نه سیئاتکم بد حالی تاسو یا گناونه تاسو بکم کم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار او خامخا داخل بکم تاسو غ باغونو ته چې بیګ بلان د داغین ولی خالد فمن کفر بعد ذلک منکم نو هغه څوک چې کفر وکړي پس د دین تاسو نه فقد ضل سواء السبیل یقینا دې گمراه شو د لارې حقنا د مواسیق بنی اسرائیل تاسو قتل کنا بنی اسرائیل نبدا دا لوزونه وعده غسل شي وي په کتاب به عمل کوي خوش د الله عبادت پکوي ها شرک باندې کوي غیر الله دغه د حقوق به ادا کوي د اقرباو دغه رنګ چې کوم دی پابندی د مون زکات ته ور کوي یو بل باندې قتلوي دغه رنګ یو بل بده کورون نه نو باسي یو بل خلاف په د بل چا سره مدد نه کوي دا دا شو دغه رنګ پسې چرالي یو دا چې حق بیان بکوي حق بیان بکوي د رسولانو امداد بکوي د رسولانو په ایمان راوړي دا او دا ټول وادي چې کوم دا خاص د بنی اسرائیل نه غوښت شي بنی اسرائیل نه او دغه شانتي په سورته اعراف 172 کې به هغه عام وعده راشي په سورته اعراف اتم سی پارا کې 172 کې یوصل دعا ویا کې با هغه عام وعده چې کوم دین هغه راشي ها او گواہی کل فزانو خپل باندې بیا ورته وی الست بربکم آیا زستا سو رب نیما نو قالو بلا دې ټول وی ولې نه رب الله ته زمونږ ربي الله ته زمونږ ربي نو دا دې کې بنی اسرائیل برالل بهر حال د بنی اسرائیل وعدی او عام وعده دا ټول تاسو لیدل کنه الله جل جلاله دې ته وی اوفو بعهدی زما وعدی پورا کړي په دغه ځای کې دا ټول وعده براواخلو دکته نه مراد دي زما وادي پورا کوي عبادت ته غیر الله مکوي زما وادي پورا کوي پابندي د مونږ کوي زما وادي پورا کوي مور او پلار تر احسان کوي زما وادي پورا کوي یو بل مقتلوي زما وادي پورا کوي یو بل خلاف مدد مکوي ها دا ټول فکر والا زما وادي پورا کوي حق بیان کوي پټول مکوي زما وادي پورا کوي د رسولانو امداد کوي زما وادي پورا کوي یوازې ما رب منی بل څوک منی دا ټول فکر راغی ها او فو بعهدی او فو بعهد نو دلته اجمال لاوړو او القران يفسر بعضه بعضا نو بعض بعض تفسیر کو داته او کول چې کمی کمی وعده وی او فی بعهدکم نو دب پورا کم وعده تاسو تاسو وعده به پورا کم الله وسره سوادی کړی نو بل دلته کی تاسو بیا دا مو ګورئ چې خامخا تفاسیر چې ډیر کله تفاسیر ګوري کنه ټول اعتماد په تفاسیر نه کوي تفاسیر کله موضوع ډیره تفصیلی کی کنه بس قران کریم کې اول ګوره چې ځکه چې قران کریم تفسیر چې کې نو دغه څلور طریقې دي اول تفسیر القران بالقران کچیرته ونشي بیا تفسیر القران بالحديث ک بیا نو بیا قوال الصحابه ک نو بیا قوال التابعین خوشوي بیا رست قواعد عربیه او ترازا نو ترازا تفسیر القران بالقران چې تو ګوره الله وسره سواده کړی دا سوره مائده دغه 12 آیات تا وقتی راړو بیا راوړل داغي په سر کې د دوی نه وعده غسل په اخر کې سره الله وعده کړی دا سورته مائده شپږم حجی آیت نمبر 12 ولقد قد الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا غست والله تعالی بني اسرائيلنا فخفوخ لوذو باسنا الله وي مونږ جوړ کړو منهم دوینا 12 نقيبا دولس نگرانان مشران وقال الله اس د الله وعده شروع شو تا تو خیال دی د الله وعده دا وقال الله انی معکم الله ورته وی د بتا سرایم لئن قمتم الصلاه واتیتم الزکات وامنتم برسلی وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا دا خو یم چې د دوی نه وعده غسته ده چې تاسو به ایمان پر رسولانو راوړی زکات ته ورکوي ها او دا رنګ دا غوي تعظیم به ورکوي او الله ته بنور انفاق پر الله په لار کې کوي اوس بیا وعده ورته الله تر طرفنا لو کفرن عنکم سیئاتکم تاسو هغه ګناونه به معاف کوم یو معنی دار راځي بل معنی دار راځي لا او کفرن عنکم سیئاتکم لری بکم تاسو نه بد حال تاسو تاسو چې کوم بد حالات کې هغه تاسو ختم شي تکلیفونه مشکلات تم ختم شي دریم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار او خامخا داخل بکم تاسو هغه باغونو ته چې بهیږي بلان دي داغینه ولی خوش نو داسې جو سلور وعده د الله تر طرف نشوي اني معكم خوش لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحت الانهار دا څه شو دا د الله جل جلاله له طرف نه چې زبر سره دا کوم چې تاسو دا کوي نو او فی بعهدکم ما نمو په جند کنا زبر پورا کوم وعده تاسو ما چې سره کوم وعده کړی دا خبره سره پورا کوم و ایای فرحبون او خاص زمانہ او یریږي رهبا يرهبو په معنا د چا سره دی یریدل سره يرول یریدل خوشوي رهب یریدو ته ویل کیږي لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله تاسو د منافقانو په زړونو کې ډیر سخی په اعتبار د یری سره د الله نه الله نه دومره نه ډاریږي لکه د مجاهد نه چې ډاریږي نو په دې اعتبار سره الله جل جلاله سورته حشر کې دا فرمایي دغه شانتی نو رهب دار ته ویل کیږي بیا یو رهب دی یو تقوا ده رهب هم چکم دی نو دا د الله نه یې یو قسم دی قران کریم کې استعمال شوی دی په صفت د انبیاو کې مراغله دی په صفت د علماو کې مراغله دی په صفت د خلکو کې مراغله دی او په یو ځای کې په معنا د بدعت سره مراغله صحیح شو رهبانیت یو طریقه مو په يهودو نصاراو کې دان ته ګوشي کېدل او ناس کو کنه او هغه به کوم نه بیا الته بیان عبادت کوله به هر حال رهبت چې کوم دنو داسې ته ویل کیږي یری ته ویل کیږي رهبت صفت د زړه دی صفت د چاره د زړه دی او تقوا عامه ده تقوا په زړه کې وي او په اعمالو د اعمالو صفت مرادي د اعمالو صفت مرادي اوس دلته کې وي و ایای فرحبون ما نو یریږي زمونږه امت تبا سوی زمونږه امت توي فتقون ها تقوا او کې زمانہ ځکه چې دا په بنی اسرائیل کې چې کوم لفظ استعمالې دوه هغه د رهبت نو په دې وجه ته سوې و ای یا فرحبون خاص زمانہ او یری گئی نو یو صفت دا ځان کراولا چې بهادر شه شجاع شه شه شجاع شه دا نه چې ته بل سره یری دی وسلې مشتره ټوپه کې به ومي خډار به صرف د چانه کې یو زمانہ دی کې دا بل اصول خو وامنو بما انزلت دا بل امر شوخه درې اوامر په دغه آیات کې ذکر شو لپاره د اصلاح اذکروا نعمتي دویم اوفو بعهدي دریم ایا یفرحبون دا درې اوامر شو وامنو بما انزلت خا اوس زمانه د یری طریقه بس د الله نه د یری طریقه دار چې دا کتاب ومنه دا قانون ومنه نو ځکه په صدا راوړو و امنو بما انزلتو او ایمان راوړی بما په کتاب باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم چې تصدیق کوون کړي دا هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي ولا تکونو مکیږي تاسو اول کافر اول کافر به په دې قران باندې ولا تشترو بیااتی او ما خلی په آیاتونو زما باندې ثمنن قلیلا مال لګو و ایا یفتقونی او خاص زمانہ او یریږي اوس امنو بما انزلتو دای بل امر ته سلورم چې ایمان راوړی په هغه کتاب باندې چې ما نازل کړی دی دینه کم کتاب مراد دی بعض وی دینه تورات مراد دی تورات کې نعت نبی صلی الله علیه وسلم راغلی او دا قول د قتاده دی هغه وی تورات کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفت راغلی او مطلب دا دی چې پاغي باندې ټکی ایمان راوړی لیکن ظاهر دا ده چې نه دلته کې امنو دعا او مفسرین رائے دا ده چې امنو بما انزلت نه مراد قران دی ایمان راوړی په هغه کتاب باندې چې ما نازل کړی یعنی قران په قران باندې تاسو ایمان راوړی قران باندې ایمان راوړی خدي اوس دلته کې داسې نه چې امنو بالقران امنو بالقران بلکې وی امنو بما انزلت ما انزلت وترزکه وی چې ولکه دا قران غره اته نه دی دا منزل کتاب دی بیا یې صيغه د معلوم راوړه انزلې ونه ویل انزلتو چې ما نازل کړی دی نو اشاره د عظمت د قران ته ځکه چې دغه چې کوم دی عظمت ته منزل دلالت کوي په عظمت ته منزل باندې چې نازل کوون کې لوی دی لہذا نازل کړی شوی کتاب هم سره اغم لوی دی نو دې طرف ته اشاره کوله باب تفعیل دی تصدیق چې کوم دی نو په درې معنی سره په قران کې مصدقا برازي ښا درې معنی بغټ راځي یو تصدیق بمعنى التاکید تصدیق بمعنى التاکید یو دی تصدیق په خپل معنی سره او یو دی تصدیق په معنی د توافق سره موافقت سره سو معنی شوی درې معنی شوی ها نو مصدق لما معکم مؤکد لما معکم تاکید کوي دا هغه خبره چې تاسو سره وو یله کله دوی سره سو د دوی سره تورات او هغه کې سو چې موسی علی السلام پیغمبر دی او په کې کنه عیسی علی السلام پیغمبر دی قران بیا وی چې موسی او عیسی پیغمبر دي کني دي قران وی کنه نو دی قران دا غوی دا کتاب تاکید وکړو دا غوی د کتاب سو کو تاکید وکړه خبره دې دوباره کړي تکرار کی وای تاکید دی نو دا تاکیدم چې کوم نو خبره را تکرار کړه بیا دا غوی تاکید وکړو دا یو معنی ده دویمه معنی چې کوم دی هغه دا ده چې مصدقا په معنی د موافقا سره دی موافقا لما معکم په داغه کې چې کوم نه په تورات او انجیل کې چې کوم مضمون په اصول کې عقائد کی ایمان بالله او ایمان بالکتب او ایمان بالرسل او ایمان بالقیامت ها دغه رنگي هغه پنځه بنا پوښوي چې مونږ روزه حج او زکات کنه بنیاد اسلامو علی خمس دې کنه بنی الاسلام علی خمس دلته داس مواجه کنه اسلام په دې پنځو کې را منحصر دی نه نه دا غي مطلب دا دی چې اسلام چې د ټولو پیغمبرانو دین دی پاره کې اتفاقی خبره سم پینځه وي په هر یو کې پینځه راغلي دا پینځو نه یو نه خالي شوی ټول ادیان چې څومره تیر شوی دي اسلامي پاره کې دا پینځه خبره وي نو بنی الاسلام علی خمس معنی دار نو هغه پینځه پکې هغه التم موجود وي دلته هغه موجود دي کنه موجودي عقاید پکشتا پوښ کنا اعمال پکشتا هغه پینځه بنا پکې کوم دي هغه موجود دي نو دا او هغه یو بل سره موافق شو کنه اغا او دا یو بل سره موافق شول ځکه دوی امانت راځي مصدقا لما معکم موافقا لما معکم دا قران موافق دی د هغه کتابونو سره چې تاسو سره دي تاسو سره چې کوم کتابونه دي دا غي سره دا قران موافق دی په اصولو کې په عقایدو کې دا شو دریم مصدقن په معنی د تصدیق سره تصدیق دې ته ویل کېږي رښتیا او نسبت چاته کول لکه زه یو خبره وکم او دلته کې مولوی صاحب وایي چې او د رښتیا وي نو دې مصدق دی دا تصدیق د زما وکړو دې ته مصدق وایي نو ګوره تورات او انجیل ویلي چې محمد رسول الله برازي صلی الله علیه وسلم او هغه به د الله تعالی اخیری پیغمبري هغه په مکه کې راځي دا پس کې راغلی په تورات او انجیل کې راغلی دا هغه په داسې صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم صفات راغلی په پس کې په انجیل کې هغه روایت کې راځي کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم صفات په انجیل کې داسې نبی الملحمتی د جنگونو والا نبی بی عیناه حمراوان من شدت القتال دواړه سترګې به د سخ جنگ د وجنه تک سری وی پوه شو کنه داسې نبی به کوم دغه خبر راځي بیا راغې کرانه بیا چې هغه شان ته راغې نو دی قران اته خبره رښتیا کړه هغه خبره رښتیا کړه کوم چې تورات او انجیل کې راغلي واغې ته رښتیا خبره دي تورات او انجیل رښتیا کړي دا نو مصدقا رشتونه کون کې ده لما د پاره د هغه کتابونو معکم چې د تاسو سره دي د درې معنا شو ها څلورم معنا چې کله د تصدیق نو ورستو بیا به راشي به با دلته کې غلام دی کنه چې کله با راشي بیا معنا د بیان سره بیا کله مو معنا څه کو د بیان کو چې بیان کون کې صحیح شو مصدقا لما معکم خجی ولا تکونو مکه گئی تاسو اول کافر به اول کافر به په دې قران باندې په دې قران باندې اول کافر مکه گئی په دې دا کې او دوه سوال نه یو سوال دار چې لا تکونو اول کافر به لا تکونو جمع ده کنه او کافرین سره مفرد ده کې جمع ده مفرد دی نو دا څنګه چل دی چې مطلب دا دی چې اسم دی جمعي او خبر دی سي هغه دی مفرد دی دا خو څنګه ترتیب شو جواب دا غي دا چې نن تک دا اول کافرین چې دا په تقدیر دو موصوف سره دا کافرین څه دی د دې موصوف مقدر دی ولا تکونو اول قوم کافر به او مکی گئی تاسو اول قوم کافر په دې قران باندې اول قوم کافر ما جوړېږي په قران باندې اوس په دې بیا سوال لازم چې لکه اول قوم خو په دې کافران کېږي نه يهودو د يهودو نه مخکې د بنی اسرائیل نه مخکې مکی والا انکار کړی طائف والا انکار کړی نو دوی خو اول قوم نه ګرځي اول قوم نه ګرځي نو بعض حدیث يهود خو مدینه کو هغه په مکه کې انکار کړو دا غي نه مخکې نو څنګه الله ورته وی چې تاسو اول کافر مو جوړیږئ نو بعد جواب دا کوي چې اول کافر نه مراد دا دی چې هغه مکه کې په مدینه کې اول کافر دی جوړېدل یو جواب دا ټاکل دویم جواب ورې دا دی چې اول کافر د ځان ته قسمونه کافر دي د مکی کافران جاهلان نو دا غي کفر جهلی دا بن اسرائیل خو جاهل نو کړ دا خو پوهه خلک نو د دوی کفر عنادی نو د دوی په نوع کې په عنادی کفر کې اول کافر بیا دي په عنادی کفر کې اول کافر څوک دی دا یو دیمه توجیه ده دریمه توجیه ده دا چې ولا تکونو اول کافر به او دا خپل توجیه ده تاسو مکی گئی اول کافر په دی باندې اول کافر معنی دا وی چې د اوریدو سره فورن اورینو اوري نه کوته وته ویل چې دا قران دی وای نه منه پوه شو دا قران دی نه منه دا څه مکوي وای اوري پوه شو دا غي نه ورسته څه کوي اوله کافرین به اول فرصت کې په مکفر مکوا وای اورا پس دا غي نه بیا څه فیصله کوي کا خو ته ورته کینی نه چې نه کینی او بیا دا غي نه پس کوم دنه ته انکار کوي نو په دې شکل کفر مکوا ولا تکونو اول کافرین به ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا ما کتاب واغست په 50 درهم 50 درهمن دا قیمت دی پوه شو کنه 50 درهم او دا کتاب ترم دا ته هغه مبيعه ده دا هغه غسل کې شی اوس دا خبره ده چې مبا په چا داخله شو په به 50 د قیمت باندې داخله شو لیکن دلته ترتیب بدل دی لا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا ثمنن قلیلا باندې باندې داخله او په بی آیات باندې داخله ده که تاسو خیال وکړئ نو علما وایي دا زکه چې چون کې کم خلق چې په قران باندې روپۍ اخلي او د روپو لپاره قران دا کوي نو هغه نظر پر روپو باندې زیاتی دا هغه نظر په آیات مقصود به ذات هغه آیات نه لکه د مشتری په اکثر مقصود به ذات شوی هغه ته کوم دنو یا د بای اخو مبيعوي لیکن دلته مقصود به ذات دې سمن وی په دې وجه باندې هغه دغه کیږي خدي بی آیات نه مراد ده بی آیات کې د مفسرین مختلف اقوال دي نو د سلفنا مختلف اقوال لا نقل شوی دي یو قول دا ده لا تشترو بکفر آیاتی ثمنا قلیلا مک ماخلی په کفر د آیاتونو زما باندې چې تاسو کافر شي په آیاتونو باندې مال لګو یو دویم دار لا تشترو بتحریف آیاتی زما په آیاتونو باندې بدلول باندې مال ماخلې چې ته آیاتونه بدل کې فتوا بدل کې او څو کې روپۍ چې کوم ته هغه په واخلې کنه فتوا برای فروخت هم چلیږي کنه نو هغه کار په تو کې نو دا کار مکوه دریم نمبر چې کوم دی دا دې لا تشترو بکتمان آیاتی ماخلی په پټولو د آیاتونو د ما سره سمنن قلیلا مال لګو سلورم دا ابو العالیه نه نقل دی غوی لا تشترو بتعلیم آیاتی ماخلی په تعلیم د آیاتونو د ما باندې مال لګو تعلیم باندې تعلیم القرآن مقرره بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک پکې ډیر سخت دی هغه مسلک پکې سخت دی امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم دنو هغه فرمایي چې تعلیم القرآن باندې روپې غستل سری تعلیم الدین باندې وای دا جایز نه دي او رستو صاحبینو چې کوم دي متأخرین علما او بیا هغه څور کړی دی جواز ور کړی دی لاجل الضرورت او هغه سره خپل دلایل لیدانه ته کنه به دلیل اجازه ور کړی دی هغه بیا په خپل دلایل باندې ور کړی دی هغه دغه دلایل راخلی چې په امامت باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې بعضی شیخ استشوی دی انو هغه د ضرورت په خاطر باندې بعض علما اوسم داسې وي چې هغه عمل په دغه جانب باندې کوي لکه خبر د تفسیر برهان په مقدمه کې چې ته وګورې نو ال تکي شاه منصور بابا الله تعالی دې غریق رحمت کی هغه فرمایي وي چې ذکر دیوبند ته لاړم نو په دیوبند کې موږ استادانو سکول تنخواه یې غسته او ما دا ځان باندې لازمه کړی و چې زه به سبق دا غا چانویم چې هغه سل فصل د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب عمل کوي نو سوي پر فقتهم ما غي پرې خودل پوښوي او بیا وای چې دراله مچرتا غورغشتو ته او د نصیر الدین غورغشتوی رحم الله نه بسو کل حدیث ویل دا نه چې هغه حرام غړم خو دومره خبره و چې هغه خپل ځاني دغه داو مزاج داو چې را وسو کما زه د تعلیم القرآن چې کوم د پاغي باندې وانه خپل موټول عمر په وانه غستی دغه شانتي مفت چې کوم د قرآن هغه ولستلو دغه رنګي بیا دا غي نه پس دا دوی مسله په خلکو دي دا کې لانجه جوړي مونږه اغه لانجه نه کوو ځکه دلته نه کوو چې مطلب مونږه وایو چې قران وایا د قران نه میرا ما جوړاو چې لانجه په کې جوړي کې ادم رقیسه په کې راو باسي کوم مسله اختلافي دا دومره مسخته وا چې خلک په خامخا مشکل کې واچي خدا یو مسله ده دا مسله ګوره تاسو ته معلومه چې د قران کریم دم دې تعویز دې او دا قصې دي کنه تعلیم دی په تعلیم باندې په بل اتفاق او درک سره جایز دی بیا دا غینه پس کوم د دنیوي امور د لپاره قران کریم او یا حدیث کوم دنو هغه ته یا دمو کی یا تعویذ کی پاغي باندې مال غسل دا جایز دي ښا مال ته غسل سری هغه جایز دي او قرطبی لیکلی دی وای بعد غنیمت دا اطیب الطیبات ته کنه دا هغه دغه وای چې دا پاک مال دی فرعون نمرود دا نمونه لیکل دا بالکل حرام دي دا ناروا دي مولوی صاحب اجي صاحب دغه سونه بالکل حرام دي دغه نه یادو مونږه هغه یادو چې قران کریم چې کوم دغه څوک دغه کیدم کې استعمال باقی پاتې شو دا خبره چې د عیسی له ثواب مثلا د عیسی له ثواب په مسله کې بیا اختلاف هغه بیا دا چې مثال کې تو پر توس تراوی کې نو د تراو په ختم باندې روپۍ څنګه دي په دې کې اختلاف دی کدا خو د الاخرت لپاره کیږي نو کم کار چې دنیا لپاره کیږي پاره کې بل اتفاق او اجرت غسل جایز دي د ایصال ثواب پاره کې بیا د علماو اختلاف ته یو ډول وایي چې دا ناجایز دي بل ډول جواز ورته موږ پکې دوره تفصیل ته کوم دنو غنځو خدي ثمرا قليلا مال لګ مال لګ بناخلی نو باز خلک چې کوم دینو هغه داس چل کوي وای چې لګ بنا لې ډیر باخلی کړه لکه څنګه چې اجي سه وی چې لز درا او شل درا اخلي کنه نو هغه وای لګ بنا لې ډیر باخلی نه نه دا معنی نه غوړه خدای یاد ساتي مال لګ نه مراد څه شه دی د مال لګ نه مراد چې کوم دی مال د دنیا دی سورته توبه کې چې کوم دی هغه براشي سورته توبه کې براشي آیت نمبر چې ده هغه 38 نمبر آیت وګورئ 38 اته دې شام پیدا وکړو یا ایها الذین آمنو ای مومنانو مالکم سعوذ عذر د تاسو لرا اذا قیل لكم انفروا کله چې تاسو ته ویل شي چې اوځي په سبیل الله دا الله په لار جهاد کې نو استاقلتم الی الارض تاسو درانه شي زمکه تا ارضیتم بالحیات الدنیا آیا تاسو خوشاله په ژوند دنیوي باندې فما متاع الحیات الدنیا ها بالآخر من الاخرته په بدله د اخرت په مقابله د اخرت کې فما متاع الحیات الدنیا نن له سامان د ژوند دنیوي په آخرت په مقابله د آخرت الا قلیل مگر لګ دې الکه ټول دنیا د قران په مقابله کې څه ده کما ده دا به آیات ثمن قلیلا معنی دا ده د دنیا مال ماخله بس د قلیلا مال مو پیژند کنه متاع الحیات الدنیا په ماخلخه دی وجنا ابو حیان دی دا کی وای مراد د دینه معلوم دی او د دینه جاهم د باز سړی ته ریاست مشری په اخری پوښ کنا د سټ د کنټرول کول د پاره چې کوم نه کنه هغه غریبو ولګیږي او د چا مرضی مرضی و کی چیرې مال سره کی مال په اقتدار کی سره کی کله د فوج مت خو کی کله د بل چا مت خو کی چې مطلب دا چې ماته سټ ملاوي نو ولا تشترو بیاات دا ټول د دین لاندې راځي او ما خلی آیاتونو زما باندې ثمنن قلیلا مال لګو و ایا یفتقون او خاص زمانہ او یریږي خاص زمانہ او یریږي ول دې دا کې مکه پر حبون ول دې فتقون وی ولی ځکه چې دوی اوس په امت محمدي کې داخل شو کنه که چیرته ایمان راوړي امنو بما انزلت نو د امت محمدی لپاره اصطلاح د تقوا ده نو هغه ته بیا سوی و ایای فتقونی او خاص زمانه تقوا او کوي د بل چا د وجنه قران مبدلوا پوه شو کنه د بل چا د وجنه دغه مکوا چې مطلب دا ته په قران کې تحریف کې یا سکه نه نه راشه زمانه تقوا او کوي واځي زمانه ویریږي حج لا تلبس الحق بالباطل حق د باطل سره مګړوي ما تاسو ته د حق ویلو چې حق په قران کریم کې تقریبا 280 پیری راغلي دي او سو معنی دی په قران کې دویش مانو سره حق راغلي دي دا خلا اور تیر شو دویم نمبر باطل دی باطل په قران کریم کې راغلي دي او تقریبا ډیر پیر راغلی دی خو معنی سره غلی دی وو وو معنی سره استعمال شوی دی په قران کې په وو معنی سره یو معنی د دغه دا د باطل احباط الثواب ثواب بربادی دلخه سوره بقره وګورئ 264 آیات در باندې ذکر راو ورته په معنی حل کومه معنی بیا دې سره حل کیږي ان شاء الله صدقه څنګه باطلیږي صدقه داسې باطلیږي مطلب دا چې ثواب ختم شي نو دلته لا تبطلو په معنا د سبب سره دی لا تحبطو ثواب صدقاتکم د خپل صدقو ثواب مخت نه وي نو باطل په سمانه سره شو په معنا د احباط الثواب سره کله بچ کوم دې قران کریم کې باطل لازم په معنا د طرق محرمه او سره حرام لارې حرام لارې ها لکه سورته بقره آیت نمبر 188 وګورئ یو سل اتاتیا وګورئ ایک سو وسلم دویمه سپاره ها ولا تاكلوا او مخری تاسو اموالکم مالنا د یو بل مراد کنا اموالکم لخپل مال نه د یو بل مالنا بینکم فقل مینس کی بالباطل په حرام طریقو سره رشوت په ذریعہ سره مال اخري باطل نه مراد دا کس چیز شو حرام طریقې رشوت وکي پوښ کنه چا سره ظلم وکي چا نقلا وکي په دې طریقې سره ته مال خلکو نه حاصلې نو دا مالونه حاصلول چې ته باطل طریقې وي کله ته حرامي طریقې وي نو دوی معنی دا شو درې معنی په قران کریم کې کله باطل راځي په معنی د عبث سره لکه سورته آل عمران تاسو وګورئ یو سل یو نوی آیات 191 نمبر آیات وګورئ آل عمران خدي الذين يذكرون الله قياما وقعودا دا اول الالباب دا سوق کی هغه خلک چې الله یادای قیاما فولاړ او قعودا فناستا وعلى جنوبهم او پټ ډک په باندې ويتفکرون في خلق السماوات والارض او فکر کوي په پیدایش د اسمانونو او د زمکو کې اوس ګورئ ربنا بیا سوي اے رب زمونږه ما خلقت هذا نه پیدا کړی تا د ازمکا او اسمان او دا کائنات باطلا نو باطلا سمان بکوي عبثا دلته کې په معنا د عبث تر راځي ښا نو کله باطل په معنا د عبث تر راځي کله باطل راځي په معنا د محو الاثر سره د یو سیز اثر رانیدل چې اثر ختم شي ښا لکه سوره یونس آیت نمبر 81 تاسو راوړوي پاره کې په معنا د محو الاثر سره ده ښا سوره یونس یو لسمه سپاره 81 یو اتیا پیدا مکړو 81 هغه لیکل فلما القوا هر کله چې دې ساحرانو وګرځول هغه همساګان خپل وګرځولې قال موسی نو یو ته موسی علی السلام ما جئتم به هغه تاسو راوړې دې استخر دا خو جادو دې ان الله سيبطله دغه مانو کوي ان الله سيبتله زرد چې الله با یقینا الله سيبتله زرد چې اثر د دې به ختم کی بطلان په سمانه سره شو محو الاثر د دې هغه اثر به ختم شي نو چې اثر ختم شو نو بیا ګرګي هم ساګانی پرتی وي ته سو کېری ته ان الله لا يصلح عمل المفسدين یقینا الله تعالی نه کامیابی عمل د مفسدانو د مفسدانو کار نه کامیابی ګدا تاسو فسادی کار دی دریم نمبر کله په معنا د الہ سر راضی الہ باطل غیر الله په معنی سره هغه الہ چې غیر الله وي خدای الله نه غیر وي سوره النحل آیت نمبر 72 راوړوي باطل په دغه معنی سره 72 دعا ویا سوار لسمه سپاره سوار لسمه افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله یکفرون اذا کې باطل په معنا د الہ غیر الله سره دی افبالباطل آیا په باطل الہ باندې یعنی په غیر الله باندې یؤمنون داخل کی مان راوړي وبنعمت الله هم یکفرون او په نعمت الله تعالی باندې کفر کوي نو دا اذا کې باطل په دغه معنی سره شو دا اطلاقات د قران دي کله او باطل په معنا د شبهات سره په معنا چا سره وي شبهات سوره کهف 15 سپارا آیت نمبر 56 وګورئ ښا سوره کهف 56 وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین او نه رالیګن رالیګن چې مونږ رسولان لرا مگر دې ور کوون کې او يرون کې ويجادل الذين كفروا بالباطل او جګړه کوي د دې پیغمبرانو سره هغه کسان چې کافر دي بل باطل په شبهو سره ليدحضوا به الحق دې لپاره چې اونړی دي په دې باطل شبهه سره حق شبهات اعتراضات په شروع کی چې پاغي سره حق سکی او عام طور سره په معنا ده چا سره په مقابل د حق شرعي سره راځي ما ثبت بالکتاب والسنت نو چې دا غي په مقابل کې راځي باطل ما لم يثبت بالکتاب ولا بالسنت اوس تاسو راځي ولا تلبس الحق بالباطل مګډ وډوي حق نو دا بي صدا دا بي بعد وي صدا دا په معنا د معاصره ما معنا چا سره ده د ما سره ده چې په معنا د ما سره شي نو اوس پرې ده کې دا په کومه معنی سره راځي په مقابل د حق شرعي سره به شي ها ولا تلبس الحق او مګډ وډوي حق ما هغه ثابت په شریعت سره بالباطل مع الباطل دا غیر ثابت به شریعت سره یو شی د شریعت نه نه ثابت او یو ته ثابت دی نو ته دا دا غیر سره مګډه غیر سره مګډه یو دا شو دوی مدارا دا باوی سببیه ده نو بیا او باطل په معنا د شبهات او تاویلات سره شي هغه چې کومه سورته کهف معنا شو ولا تلبس الحق او مګډ وډ وای حق خوشوي بل باطل په سبب د شبهات باطل او باندې د باطل شبهو په ذریعہ سره په خلق باندې حق مګډ وډ وا چې ته ځای په ځای داسې تاویلات او اعتراضات پکې وکي چې هغه حق د خلکو نه سکی هغه ته نو رکھي د اذلال د ولا دغه خپل یو د ضلال وا یو د اذلال وا ول خپل گمراه کیدل هغه خدا لا تشترو بی آیاتی په خپل م گمراه کیدل دویمه طریقې د اذلال و بل گمراه کول د بل د گمراه کول بیا دوه قسمه خلک یو امی یو مولای کوچ کنه یو طالب دی یو عالم دی نو چې عالم برانه غبو ته یره تورات کې خود دې پیغمبر بارا کې داسې خبر راغلی نه و نو ته بوته فورن شروع وکړه ګډ وډ نه دا هغه کې دا هغه کې داس تعویل نه دا هغه دا مطلب دا هغه دا مطلب دی هغه بوته واړو لغه به ګډ وډ صحیح شو او چې کله به امی سره راغی ته په تورات نو معلومه هغه پښتنه وکړه چې را دې نبی بارا کې زمون په تورات کې سند راغلی نو وتکتم الحق دا هغه لپاره به دا طریقه وا چې حق دې بیخي پټ کوي سم نشته مړه داسې کسی هغه نه به بیخي پټول نو د اذلال الناس لپاره د بنی اسرائیل دوه طریقې وي یو د طالبانو لپاره وا ایو د امیان لپاره وا د امیان لپاره د دې طریقه ده وتکتم الحق او تاسو پټوي ولا تکتم الحق دارل تک داسې تقدیر دلاله م پټوي حق یا بعد وی چې دا د دلته کې بیان تکتم الحق تصویر د لبس الحق بالباطل د حق د باطل سره د ګډوډولو شکل او صورت سره هغه دادې به ان تکتم الحق په دې شان سره چې تاسو پټ کوي حق او نو خلکو ته بیا پته نه لګي چې حق کم شو باطل کم شو لار ته ورکه شي وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو خپويږئ چې دا باطل چې کم دی دا حق نه دی یا وانتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ ان الکتمان اسم چې دا پټول د حق څه دی دا ګناه ده خپې پوهی خو بیا یې هم پټي واقیم الصلاۃ اوس چې کله دا کارونه مکوي د دې د اصلاح په سبا نکیږي نو د اصلاح د پاره ورته اوس درې اوامر کوي سو اوامر درې اوامر ورته کوي چې درې کارونه وکړي تاسو نه بدا مرزونه وځي یو دغه څه یو کار څه دی اقیم الصلاه پابندی کوي د منځو د منځ پابندی کوي یو دا کار کوي او د اقامت الصلاه غ تفصیل ته په یقیمون الصلاه کې تیر شوی او د پابندی معنی هم تعالی تکړه ته داولې کوي واتو الزکات دویم کار دا کوي چې زکات ورکوي دا دویم کار دی نو بدنی عبادت الله لره کوي مالی عبادت الله لره کوي نو چې کله ته په ځان کې دغه دوه صحیح طریقې سره راوړې انسان به دا نور امراض دي نو درې مسره وي ورکعو مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو رکوع څه شی دی رکوع په لغت کې انحناء ته ویل کیږي دا خو پکې راغی چې مونږ ته خو رکوع وکړي کنه نو بعد وی دا د فاره د دی چې داخل شي په امت محمدي صلی الله علیه وسلم کې اشاره د وجوب د جماعت ته چې په جماعت کې اوسېګا مونږ هم په جماعت کوا او اوسېګا د مسلمانانو د جماعت سره یو معنا خدا دویم دا چې وینا بعد دام ویلي دي خبر مفسرینو لیکلي دي چې د يهودو په منځ کې رکوع نه وخه لیکن دا خبره سره دا خبره خطا ده ځکه د مریم په باره کې بروس راشي کنه چې هغه سکولا او هغه تعالی تعالی وی ورکعی مع الراکعين سوره آل عمران کې براشي نو الت معلومی کې دا چې مریم رکوع کوله نه دا خو په دین د موسی علی السلام باندې و اول رسول علی السلام تعالی نبوت ورکړ دغه رنګ چې کوم دی داوود علیه السلام په صفت کې راځي وخر راکعا وانا نو دغه نه پته لګیږي چې یاره په دین د يهودو کې راجح قول بیا مفسرینو دالي کړی دی چې دین د يهودو کې رکوع وا خو دوی پرېخه وا دوی پرېخه وا نو چې دوی پرېخه وا نو اهتماما لشان الرکوع وتوي چې ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نو دا درې اوامر په دې آیات کې ذکر کړل اتامرون الناس بالبر په دې آیات کې بیا زجر ده ها بیا زجر ده بعد ترغیب زجر ورکی په سبان دی په یو صفت باندې چې هغه صفت د سره هغه د عادت بل تا د امر بالبر کول او خپل عمل نه کول ها خپل په عمل نه کول اتامرون الناس بالبر آیا تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر په نه کوي سره بر څه ویل کیږي بر ویل کیږي ات توسع فی الخير په خیر کې توسع صحیح شو کنه قران کریم بیا د بیر اطلاقات راوړي دي سورته بقره 177 کې تاسو کتلی بس میرا او باقی لیس البران تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله امور عشره ایت امور ایمان امام بخاری وای لس امور غیتا بر ویل کیږي ها تورته ویل کیږي بر ورته ویل کیږي د ایمان نوالی تر مالی عبادت پورې بدنی دا ټول پکې راغلی ځکه چې هغه لیسل بر آیات ته وای نو پاره کې ټول راځي کنه نو د ایمان نوال اتامرون الناس بالبر آیاتات حکم کوي خلکو ته بالبر پنه کوي سره سپنه کوي سره خلکو ته امر کول د خلکو ته د سنې کوي امر کول خلکو ته د نیکی د امر مبارک خو بعد وی عام طور پر بردي علماو کې دا مرغه چې خي خبره به کولې خو خپل به خوان نو ښا او زمونږ د پښتنو کې دا قصه مشهور دی مولا چې سوي هغه کوا چې سکي هغه مکوا کنه لکه دلته کوم کله کله دا کیږي چې مطلب بعض مولا بد عمل نو هغه سکي هغه په خلی وای خو په عمل کې نه راوړي دویم نمبر خبره دا ده چې دا وای دا امیان خلک برال دی خپل خپلوان د دې لغنه به تاسو کړو د دې يهود علماونه نو بیا خو بدای نه ګناګار چې نفس ځان ته نه ير شوی دی نه نه دی ځای کې د تنسون انفسکم نه دا مطلب دی چې عامه ترک څه مراد دی ترک څه مراد دی خدا ترک داسې ترک ته داسې پری خودل دی چې بالکل ته ځان هیر شوی دی بالکل ته ځان څه شوی دی هیر شوی دی نو دغه درجه تر رسیدلې دی وتنسون انفسکم او تاسو پرېګ دی ځانونه خپل په دې شان سره ځان در نه هیر دی خپل د عمل چې کوم دنو هغه خوان دي نشته لري او نفس او انفسکم مان نه ته کړي وا چې دلته کې نفس په کومه معنی سره دی په معنی د ذات ذات شی سره دی ها وانتم تتلون الكتاب او حال دار د تاسو ولې کتاب اوس حال دار د تاسو ولې کتاب په دې دا سوال لازم سوال دار دې دا خو اسم مليانو ها نو چې مولا سړی نو کتاب نه لیکره نو بیا په دا ولې ذکر کوي یلکه دا ورپسې د دی وجه نه وای وانتم تتلون الكتاب وی کنه د مزید تقبیح د پاره او دلته یو تقبیر دی وانتم تتلون فی الكتاب او تاسو ولې په کتاب تورات کې کوم خبره چې کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تاسو په تورات کې دا خبره ولې چې الله په دې ډیر خفه کیږي چې په خلی وای او عمل دی خوان نه ښا نو دا خبره ته اشاره ده افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ تاسو عقل نه استعمال یو معنی دا چې عقل په معنی د منع سره راځي عقل منع نو افلا تعقلون افلا تمنعون انفسکم من هذا العمل تاسو ردی قبیح عمل نه ځان منی کوي نه یو معنی دا یا افلا تعقلون افلا تستعملون عقولکم آیا تاسو خپل عقل نه استعمالوي نو دای بل دجر واستعینوا بالصبر والصلاه اوس بیا ترغیب ورکړي چاته کلکوالی ته دای اغه نه هم امر ده چې هغه ته بیانې واستعینوا مدد غواړي بالصبر په صبر سره والصلاه او په مانځ سره وانها او یقینا دا صلات چې له کبیره لثقیله خامخا ګران ده صبر دې ته ویل کیږي چې زړه د پریاد نه بند کی چې مړه مکه به ځای پریادونه او لا جبت کوم دې نو داسې چې د شور نه په جبه باندې لګیای دا دغه کې کنه کله کله دا سړی شروع شي یار الله پاک بس ته مونږ باندې او دا واغه دا باندې کی دریم نمبر عیسیان په جوارح باندې چې الله در باندې لک تکلیف راوست او ته واجب بس پرې دوس بس نموز کو مناو دس کوم نو دا سدي د دې دریو نه ځان ساتل دي ته سویل کیږي صبر ورته ویل کیږي بیا صبر په درې قسمه دی یو صبر د علی طاعت د الله جل جلاله په طاعت باندې صبر کول دا غینه اخوات دی فانت لل هغه باندې کله کېدل یو صبر د عن المعصیت د الله تعالی د نافرمانی نه صبر کول ګناونو نه ځان را بچ کول او دریم نمبر دی صبر علی المصیبت په مصیبت باندې صبر کول او څلورم صبرم شته او هغه صبر څه دی هغه صبر دی علی عن عن عن لذات الدنيا د لذات د دنیا نه ځان بچ کول چې دا دغه پس شروع کنه په شهوات او خواهشات پس دې پس مزه نو دا سری دا صبر نه دی ټول صبر قران کې چراغله د خدای صرف په صورت بقره کې به یو ځای کې راځي هغه صبر بسې هغه بخنی ها هغه په 174 نمبر آیات کې براشي فما اصبرهم على النار سورۃ بقرہ آیات نمبر 176 ها فما اصبرهم على النار سچی صبر ور کړی دوی ته په اور باندې په اور صبر کول د جهنم په اور باندې چې زه خیر به دنیا کې چې سکه وکا اخرت کې به خیر د جهنم ته لاړ شو دا صبر خطرناک دی 175 آیات دی فما اصبرهم على النار سشي صبر ور کړی دي تاسو شي کلک کړی دي په اور باندې په اور باندې تک لکه چې ذخیر د جهنم تلار چم دا خطرناک صبر دا صبر صحیح نه دی خجی واستعینوا بالصبر نو مدد غواړی په صبر سره دلته باز دلته معنی کوي چې استعینوا ای استقیموا کلک شي په پچا باندې بالصبر په صبر سره صبر وکړه ځان کلک په دین باندې والصلات او بل سکار کا والصلات منز کوا منز چې کوم دینو په منز باندې بلان کلکه مطلب دا چې کوم مشکل دا طلاق نو منز طرف ته متوجه شه منز کوا الله نه غواړه نو بس الله جل جلاله باندې څه کوي مدد کوي حدیث کرا دی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کوم مشکل پیښ شو ناتافی نو بادر الی الصلاه منز طرف ته بازار کې کوم دینو متوجه شه منز به وکړو الله نه دی وغوښتله دا درون دی مول درون دی الا علی الخاشعين مگر نه په عاجزی کوونکو خلکو باندې د کم سړی پزړه کې چې خشوع وي هغه ته مول ګران نه خو چې کم سړی پزړه کې لګ ډیر تکبر نه کنه هغه ته مول ډیر ګرانی الله تعالی عجیب نظام دی ښا په متکبرین خلق باندې څه کوي دا غوی باندې یو قسم ته فار چاوانه د خپل اندازې مطابق مہر لګیدل فار چاوانه د خپل اندازې خو چا باندې د کفر مہر لګیدل خو شو کنه د کتاب فهم وته نه ورکوم کال ته بیا لاړو ان شاء الله ژوندیو نو د برهان نه برته وې مزرکشي په برهان کې د قران د فهم چې قران دې په فهم کې نه راځي اته وجوهات دي کړې دي هغه ته ځکه او ځان نه دی هغه وباسل هغه وایي چې ته شرط در کوم در کشي وایي چې به قران یادېږي خو کچیر ته ته قران دې نه یادېږي قران باندې نه پوهیږي نو ته پوښتنه پدې ته مرزونه کرا کې او مرسته دې هغه راکې موجود دی یا به د قران ته نه کینې بعد خلک کنه نشي کیناسته او یاره بس مونږ تنګي ګو ته ولې تنګي دا د الله تر طرف نه یو خصوصي مهوري ها یو خصوصي مهوري د فرعون الله په جواب باندې مهورونه والو فرعون څه کړیو فرعون ټول عمر ویلو چې انا ربکم الاعلى ما علمت لكم من اله غیری دا خو الله ته کنزل کول دی ذرب یما او زمانه بل څوک اله بغیر نشته الله تعالی په خلی باندې دا مهور والو چې کله په دغه کې ډوبېدو په سمندر کې نسی ویلی وی آمنتو ما ایمان نوڑ دے انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل لا الہ چنشتر بل معبود نو الا الله الله دې زمانوم بنا دي خوش کنه زمانوم تا غسته شي تا ټول عمر ما ته کنځل کړی دي نو الا الله ونوي بس کیر شو کنه وی الا الذي امنت به بنو اسرائيل مگر هغه ذات چې ایمان په بنو اسرائيل راوړل دي لاړ ته خطا شو شيخه الله ولا په جواب باندې مهر لګی چې ودرېګه ته زمانو واخلي نو دلته کې بعض خلق لا الله دې معفو دي مونږ ټول کې دا مرسته دي چې هغه تکبر په یو درجه کې موجود دي نو الله تعالی موږ ته ډیر نو درې ښا ډیر موږ ته نو درې کنه ډیر موږ ته نو درې نو دا و انها لکبیره الا علی الخاشعين او یقینا دا موږ چې دا ګران دی دا دا درون دی مگر نه د ګران په خاشعين او په عاجزی کوونکو خلقو الخاشعين المتواضعين په متواضع تواضع کوونکو خلقو باندې یا بعد وی دا انها ضمیر استعانت تاجی دی و انها او یقینا دا مدد غختل په صبر او په صلات سره په صبر او په مون سره مدد غواړم بس چاتم نو ورزم اچانه نه غواړم نور لکبیرت و ایدا ګور احسان کار نه لدا د ګران الا علی الخاشعين مگر په عاجزی کوونکو خلق باندې چې الله تعالی تابعدار خلق وی هغه بالکل د الله نه کوم غواړم زبې د الله نه پس صبر غواړم او چې کم سره دغه یې هغه دواره د خوددارو کې درې مرز وای نه مړ چې لال نشم دلته کې نوې اړې ته بلار چې مچا ته دی مو پوه شو کنه ځان له وکار دی وطن نو هغه سي هغه ته کارګرانی ها نو دا دویم تفسیر دغه دی الا علی الخاشعين خشوع به کوم د قران کریم کې راځي کله به خشوع چې کوم ده دا خشوع اصل کې صفت د قلب ده د زړه ده د دې د وجه نه بیا خضوع پیدا کیږي په اندامونو باندې ها خضوع پیدا کیږي په اندامونو باندې او حدیث کې راځي ایاکم وخشوع النفاق ځان بچ کړي د چانا د نفاق د خشونه د نفاق د خشونه ځان بچ کړي نفاق خشونه دا بی ځای ته ځان شیخ شیخ کوي او بل داسې به کوي کنه پوه الکه د خدای باندې زړه کې کوچودا پوښوي او دا څه مکوا نبی عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل جمعه کې ولاړ یو سړی ومنس کې سره ډیر داسې داسې کول عمر رضی الله عنہ هغه وکوي دا کټ دی هوا مفوشه سم کې نه وسم منس کوا دغه چې کوم دی خشوع ها هنا وی دلته خو شو کنه دلته کې زړه په زړه کې خشوع د کار نظام نه دغه جوړ کړل نو داسې دغه طرز دویم چې کوم دی عائشه رضی الله تعالی عنها سسړی ولیدل یتماوتون فی الطريق روایت کې راځي ځان مړې مړې کول په لار کې مړ مړ روان عائشہ رضی الله عنها پوښتنه وکوي من هؤلاء دا کسان څوک دي وی هؤلاء النصاق دا برګان دي ها خوښ دا بزرګان دي ځکه دا ته مړی مړی جزان جزان روان دي هغه ورته وی وی کان عمر رضی الله تعالی عنہ ته عمر رضی الله تعالی عنہ چې وو کنه اذا مشى اسرع کله چې بتلو تیز بروان صحیح خو شوي و اذا تکلم اسمع چې کله به خبرې کولی سړی ته به وخت را رسول او رول به در باندې خطیدا و اذا وش اطعم اشبع چې کله به سړی ته ډوډۍ ورکول سړی به مړول و اذا ضرب اوجع چې کله به سړی والو تم به خوګولو وکانا ناسکن حقا هغه صحیح برګو پوه شو کنه صحیح بزرګا غو دا الزام نه جوړ کړی چې مړې مړې کېږم پوس پوس ګردم دا دین دی دا دین نه دی دین دا چې لکه د الله په کتاب باندې صحیح عمل وکړه رسول الله په سنت باندې صحیح عمل وکړه خشوع او نفاق چې کوم دغه ته ویل کیږي ښا او بیا دا خصوص چې کوم په قران کریم کې با دا کله په صفت د کفار کې راځي هغه په قیامت کې خاشعتن ابصارهم سترګې به ښکتې ترحقهم په قیامت کې به سترګې ښکتې کله به خصوص کوم دی نو هغه په صفت د زمکه کې راشي پوه شو کنه ا څنګه راځي او وترل ارض خاشعتن ها تبوینز مکه خاشعتن هغه بسې هغه به تابعدارې د پاره د نبات زرغونی د پاره نو موږ په باران راوورو نو هغه بس فصل چې کوم دین هغه څه کی هغه را درغون کی او کله صفت د قلب راځي او کله صفت د جوارح راځي په جوارح باندې هم آثار د خصوص کیږي هغه ښکار کیږي دا سم نه چې مطلب دا ټوپونه وای کنه نو ټوپونه وال خو خصوص نه دا خو بیا نه دا خو بیا ناروا دي خدا خبره ده چې مطلب دا دی چې په یو و اذا مروا باللغو مروا کرام دا عباد الرحمن ته دي يمشون على الارض هونا پس مکه باندې رواني نو سکیږي په مستۍ کې هم نه ګرځي ښا او دا څنګه ګرځي چې مړې مړې کیږي خو خو په اندازې سر رواني پوه شو کنه د الله تعالی په عاجزۍ سر رواني ولا تم کې په الارض مرحا فزما کې په تکبر سره نه ګرځي نو دغه شو الذين يظنون اوس مونږ وی چې دا خاشعين بسو کیاره وای دا خاشعين توفیق نه کړه الذين دا عاجز کون کې خلق يظنون دا هغه خلق چې ګمان کوي دلته کې داروس ته ملاق ربهم روان دي دا ملاق ربهم کتا په معنا د قیامت سره واغستو پوش کنا د حشر سره دی واغستون بیا ودا معنا کی چې الذین دا خاشعين چې یظنون عقیده لري عقیده لري یقین کوي ها انهم پوش ځکه رستو ان راغه ابن عتیه وی قران کې چې ځان راشي رستو ته ان راشي نو دا معنی دی یقین سره پوه شو کنه یقین کوي انهم ملاقات ربهم چې دوی به رب سره ملاویږي یعنی قیامت ته ورځي وانهم الیه راجعون او دوی به الله جل جلاله ته واپس کوي واپس کیږي با دای دا عقیده لري نو دا کم سړی چې د قیامت عقیده برابرې پای کې خوشي وي پای کې صحیح خوشي وي او چې کم سړی قیامت خون نه کړي نو بس بیا هغه عقیده هغه کې بیا خوشوم ناراضي یا الذین یظنون بعض وی د ملاقات نه مراد څه دی هغه رؤیت د الله تعالی د قیامت کې نو چې رؤیت او لیدل د الله تعالی شي نو الذین یظنون دا خاشعینا خلق یظنون چې ګمان کوي اوس رویت پیا زمون بسنګ او شي کنه پته خو نه لګي نو بیا یقین مان نه راځي چې ګمان کوي انهم ملاق ربهم چې دوی به رب سره ملاويږي د رب سره دوی ملاوي دن کی دي یعنی الله به ویني وانهم الیه راجعون او یقینا دوی چې دوی به الله تعالی دی الله تعالی طرف ته واپس کوونکي دي تر دې پوری دا دویم دریم باب ختم شوه دریم باب ته شو ختم شو په دریم باب کې سو وای بنی اسرائیل ته دعوت د اعبدوا ربکم په څنګه طریقې سره او په طریقې د اصلاح د اعبدوا هغه عبادت اصلاح ورلا کوله په څنګه طریقې سره اصلاح کوله وای اصلاح کوله په نه اوامر سره او په پینځو نواهیو سره پینځه کارونه مکوي او نه کارونه تری هغه کوي نو بس تاسو بس شي تاسو بس هم شي او د اعبدو په مصداق باندې بس تاسو عمل راکښه